ترجمة الباب او مترجم ده د مباحثي ستا د ترجمة الباب عنوان د کتاب سره بتو د هم مضمون سره بتو بابي سابقه سره بتو مسائلو د حدیث سابقه سره بتو غرض کوم الفاظ کې ابهام یې دا یو وضاحت البته دې ترجمه الباب کې یو خبره بل هم ده تیرا هغه چې دې کې مصنف علی رحمت اختلاف کړی دی کوم عبین د ترجمه الباب کې او د مترجم له کې پته نه لګي چې ترجمه الباب کوم حد پورې دی د ترجمه الباب اجزا سي چې هغه ته فکر او سوچ او حیثیت د دعوا او مدعو شي او کوم حد د مترجم له دې چې هغه نظر من حيث دلیل و استدلال شي او به یې په نظر وکړای شي چې دا تخریب څنګه تامینېږي، دا استهزاء څنګه تامینېږي. دې ترجمه طبعه کې دا دا مشکل شته. د دې وجې نه زه اول د ترجمه الباب حد او صحیح چې ترجمه الباب کوم حد بیا به د هغه نفس دغه نور بحث وایي ترجمه الباب کې دو جزء دي یو جز چې ده باب خوف المؤمن ان يحبط عمله ولا يشعر چېرې کېدی شي د دوام نه په جنګونو باندې په عصيان باندې او توبه یې سره وکړي دا دوی دي ترجمه الله حقیرتونه دي د کتاب الجماع سره په صدق البین دی که مومن ذکر شو او مومن چې دی نو هغه ایمان دی ایمان والا بلا خلقونه کوي اهم مضمون چې هغه ترکیب دی قول فعل د داخله زیادت دی د ترجمه الباب کې خوف د مؤمن ذکر دی دلته او د خوف مراتب دي هر هغه امر چې هغه مراتب لري په خپل هغه مراتب کې زیادت راځي کې نقصان راځي هغه قول فعل د خپل خوب چې څومره تفاوت وي دغه شانتي مراتب دي ایمان شي به د خوب د وجنه اهتمام د اعمال زبد لسان حاکم تفاوتی د باب سابقه سره او د مسائل د حری سابقه سره اکمال کې چې کوم شی خلل غورځوي د هغې نه يره کول پکار دي تقابل تضاد مفسدات د ایمان د هغې نه احتراز پکار دي د غفلت نه احتراز پکار دی د نفاق نه احتراز پکار دی د نیت فاسده نه اهتمام دی اخلاص الله نه غفل پکار دی الله محسن عاقبتنا فی الامور كلها واجر نامې ښځې دنیا او آزادي ته اړتیا لري. په دې اول جز د ترجمه الوا باندې با اعتبار ظاهر اشکال دی خو مخکې نه اغراض ذکر کوم نو به به دا اشکال وضاحت کوي اغراض چې یو فرد په مرجیو باندې دی چې د یوې نښې تشبیه کافي کېږي، نه یو نښې تشبیه باندې بنیاد شني تر څو پورې چې د احتراز د مفسداتو نه کړي په کراني ورته چې نفس اقرار کافي وي تفصیل د بعضې شعب الایمان چه په ایمان په شعبو کې دا هم دا مولانا ادریسی کاندروی مولوی سب دا وجه شیخ الهندم دا وجه اجتراب دا دیزه جرعتنا اوسا کوم اشکال چې ما تاسو یې دې ما اشکال دي او به دا یو اشکال خو دې کې دی چې احمد عمل هو لا يشعر حبط العمل مثلا دا خو د حبادیه فرقې عقیده ده، معتزله او خارجه خوارج. په اعتقاد د کفر کبیره باندې حق العمل او انسان د ایمان نه خارج دی. اهل سنت پر جماعت باندې حق العمل فقط په شک دی. دغه طبقه چې ده د اهل بدعه دي، خوارج دي، معتزله دي، د هغوی قول له هیڅ مصنف ترجیح نه ده ورکړې. بلکې دا قول د مصنف چې دی دا د حسن خاتمه د پاره دی چې خاتمه خشي ذکر سره عمل به پاتې شي او تنبیه دا په اجتناب د نه دي پاتې نه کرمانی جدا توجه کړی پنګوی سے په لامع ضراری کې مراتب د حق ذکر کوي په شرک حبت راځي هغه بنه مرتبه ده انفرادي مونږ وشو هغه شان چې ونه شو څنګه چې کول پکار دي یو په بنجیش بلکې یو په پینځه سوه د تاجر مالو شوی حبت شبت هغې نه ورته براوځي حبت متوسطه وشي خو ذریعہ د قرب الهی کار کوشي لا تقبل صلاة العاجز حتى يرجع الى مواليه ابن خزیمه دا روایت ذکر کړی دی د انجیل اتش پتی کې ترمذی ذکر کړی دی اول جیل دریا ته ابن عربي دا کته جواب کړی وي حبل کله حقیقي چې څه مکمل ده پښ لکه رفع د ایمان په شرک او په کفر باندې کله مجازي وي څومره چې تم وي هغه شان کې ونشي میزان کې وزن دی نقصان نه وي چي دي اکتساب وکړي اکتساب خو د قصد وي د ارادي وي د معصیت نو چې ولا يشعرون عليهم مکه مکه سره خدا نشي لزوم بلا علم لزوم دې شی بلا علم دا څنګه پرځو اګر چې ځینې خلکو کرمانی او غیر هم په دې ظاهر کې اثر کوي چې جهالت عذر نه دی لزوم بلا علم باندې هم حق جامع دی حدیث کم باجی ان العبد يتكلم بكلمه من رضوان الله لا يبقى لها بال که د انسان خبرې کوي د الله د رضا پروا یې نه وي، خبره ښه کوي د سړو توجه نه وي، یرفع الله به درجات الله به درجات چک ختم دته نه وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يقالها غالب کله خبرې کوي چې په هغه خبرو خدای پاک خفه کیږي دې ته پروا نه کوي یهوی بها فی جهنم دې په جهنم په کند کې وځي بخاری دیم جیل نا سوا یو کاش پر کړی ولی محققین وی چه یو التزام دا معصیت تی قصد ارادی نو تی دا خو مقتصبت یو التزام نئی خدای غفلت کوي ځان نه پورته په دمانه کفر لازم شوی دی یو څه وجود دې ته وی لزوم مع العلم علم شته بم مترجم له کې تور شپږ دلایل درې آثار دي یو آیات دی دوه حدیث آثار کی وقال ابراهیم تیمی ما رز خود علی عمل الا خشیت ان اکون مکذبا یا مکذبا خپل تکذیب کوما قول عمل ته چې ګورم ځان ته تکذیب کوي او مکذب چې شي نریګم چې بل څه کوي تکذیب کوي چې تویر څو کوي مصنف پر مقام کې آثار مخکې ابراهيمي تيمي اثر ابن ابي مليكه اثر د حسن بصري اثر د آیات حدیثین جزء اول د ترجمة الباب دو خوف المؤمن ان يحبط عمله وليس حتی حدیثین دی حديث ابن مسعود حديث عباد بن سامي د دې تعلق د دوه جزونو سره د دوه جزونو نه رسول کړي څو تقسیم کړي وې دې مسعود دروي تعلق د دې ثاني سره او غرض د اسد د بکینین ابن د ابراهیم تیمین دا ظاهر دی دیم اسد چې دی د ابن ابي مليکه دی د امام ابي مليکه د اثر چې په دې کې یو چم خبرې خاطرې ته وایي التيمي القرئد قريشي د کنیا ابو محمد دیم د خدا سره د تمالق مکړه دی او ابو خسیمه دا په تاریخ کې موصولا نقل کړی فتح الباری اول جلد 300 صفحه کې راځي معلومیږي چې مشر تابعي دی ځکه د اخذ د المؤمنین نه او د ابن عباس نه د ابن عمر نه د عبد الله بن عمرو بن عاص نه د عبد الله بن زبیر نه ابو محذورنا د اسماء بنت ابو بکر نه د دې اسونه سره د د په کلام کې دوه حوی قابلیت وجودي اوله خبره خوف د نفاق نه او دیمه خبره د ایمان تشبیه د ایمان جبرئیل مرکه ته اشاره پاره چې د خپل ایمان تشبیه ور کوي د ایمان جبرئیل او د میکائیل هر چې دا اوله خبره چې خو د نفاق په نفس باندې دا هم د څه خبره ده کوم کې چې تیر شولا خوب د حق عمل دام ته همه سبب دا غم او مختاتو کما جنازه کې محذفه نو شریک رضی الله تعالی صاحب سر حضرت عمر ګوتوی من القوم هذا دا دا خلقنا کم خلقنا منافقین تذکر شریکی دی دی بی اونا بی بات عمر وی عمر با سوچ کو فکر وکاو چې حذیفه په جنازه کې شریک دی په حذیفه به شریکو ویل بدا کښې دې مخکې حذیفه بنو شریک بدا منافق هر چې دا دې مسله د ایمان د تشبیه ځنې خلق دا امام ابو حنیفه رد ته امام ابو حنیفه دا وی چې ما ایمان کې ایمان یې مې کوي د علی نه مشهور روایت عقل دې من شهد لا اله الا الله واني رسول الله كان مؤمنا كجبريل خير روایت د فقای نه قصد کوم یو اختیار پکاري دا یو خبره احمد چې ایمانیات کې وزن شک نه کوي یوز کړو د مجهول ټکی راوړه لکه دا پسند د جعفر بن سليمان دی جعفر بن سليمان وتكون في دايي علاوه له دې کې د مصنف په عادت کې دا د جزا د مجهول څخه ذکر کړي خدا دلیل دې نه چې دا راوي ضعیف دی بلکې اختصار د پاره ذکر کی کو معلوم څنګه ذکر کوي پاره کوم ذکر کوي مفعول هم ذکر کوي دا درې آثار شروع د اول څخه تعلق شو